بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الله جل جلاله غختله به نو د دې هغه سمع او د دې هغه ابصار قوه سامعه قوه باصره او د دې به بوتله وي اے لو شاء کفخه غختله وی الله چې جواب ورباندې دلالت کوي هلته حذف د مفعول کیږي تاسو ویل ني چې مفعول د فعل المشیت او مفعول د فعل الاراده ته وګوره که هغه جواب په دې باندې دلالت کاو نو بیا کټ کیږي او که جواب ور باندې دلالت نه کاو کنه نو بیا به حذف کیږي نه مثال چې دلالت جواب په دلالت نه کوي لکه هغه کس وایي فلو شئت ان ابت دمن لبکیته، وایي که زما وغواړم زه چې زه ژړا د وینو وکړم نو زه به ژړا د وینو هم وکړم، ولکن ساحة الصبر اوسع، میدان د صبر ډېر اوسع دی، نو دلته کې که زه وغواړم چې بکا د دم وکړم، ان ابکي، لبکیته. نو دا بقا د دم تعلق د بقا تر دې پورې غریب دی، تر دې پورې څه شی دی؟ خلک چې ژاړي نو د اوښکو ژړا کوي، د وینو نه، نو ځکه هلته کې مفعول ذکر دی، هلته کې مفعول څه شی دی؟ ذکر دی. ځکه دا وروسته له بقیته په هغې باندې دلالت نه کوي، وروسته له بقیته په هغې باندې دلالت نو چې روستو هغه ور باندې دلالت نه کوي نو ځکه دا ذکر دی په کوم ځای کې چې تعلق غریب وي نو انت کوم ځای کې چې تعلق غریب بیا به ذکر کوي چې تعلق غریب نه نو بیا به ولقد تکاثر حذف وی ډیر زیات ته حذف ته دی مفعول په شاء او په اراده کې حتی غریب نه ده چې ذکر شي چې غریب نه ده چې دا ذکر شي الا فی الشیء المستغرق مگر هغه شی کې چې هغه ډیر زیات مستغرب یو تعلق د فعل المشیت یا فعل الاراده په شی پوری څه شي هغه غریب نه بیا خیر دې کې څه شی دی؟ غرابت دی، نو چې غرابت دی نو تعلق د دې شی تو تر بقا د دم دا تعلق غریب دی، لبقیته جواب په دې دلالت کوي نه، د دې وجه نه دا مفعول حذف دی که ذکر دی؟ ذکر دی. ولو من حروف الشرط ادا لو چې دی نو دا د حروف شرط دغه نه دی حروف شرط نه دی مولانا کلمه د لو نه ده دا راځي لپاره د شرط یعنی لتعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فی المستقبل ها فی الماضی کلمه د لو راځي لپاره د تعلیق د حصول د مضمون د جزاء په حصول د مضمون د شرط په ماضی کې لو جئتنی لا کرمتک کته ما تراغله وکنه نو دته کې دا اکرام نه دی دا اکرام دا مضمون د جزاء څوک ته اکرام دا معلق ته په حصول د مضمون د شرط مجیئت ته دا شرط په کوم ځای کې په ماضی کې دا شرط په کوم ځای کې لکه په ماضی کې ته زما څنګه تراغله ونه په ماضی کې ما تاسو سم کړه راکنه نو الله راضي لپاره تعلیق د حصول د مضمون د جزا په حصول د مضمون د شرط خو چې دا شرط په کم ځای کې په مستقبل کې او دا شرط په کم ځای کې په استقبال کې په مستقبل کې په کم ځای کې ماضي کې ختم شوه خبره اوس مولانا عام نو معنی یې دا ده چې که ستا به اکرام شوی وی په ماضي کې خو که ته په ماضي کې زما څنګ ته راغلی وی نو ستا به اکرام شوی وی دلته کې مولانا دا کلمه د لو نه دا کلمه د لو دا کله په معنی د اني وصلیه زید ولو کثر ماله بخیل زید اگر کمال ډیر خو بخیل له دا ان در ان وسلیه په معنی او کله کلمه د لو نه ده د لوی خارجي آیته وی لوی خارجیه لوی خارجیه دي ته وی چې هغه راځي لپاره د انتفاع ثانی په سبب د انتفاع د اول په خارج کې یعنی پس د انتفاع ثانی نه ده په خارج کې د دې سبب څه شی دی په خارج کې نو هغه انتفاده اولی انتفاده چای لکه لو جئتنی کته ما ته راغلی وې نو ما به ستا اکرام کړی وې نو په خارج کې اکرام ځکه نه دی شي چې په خارج کې مجیئت نه دی شي نو د عدم اکرام سبب په خارج کې عدم مجیئت دی عدم عدم اکرام سبب په خارج کې عدم مجیئت دی ٹھیک شو دي پاتې شوه استدلال نه دی دسې نه ده چې د عدم مجیعت دلیل دی په عدم اکرام دلیل نه دی اکرام خاصم نه دی شي هغه عدم مجیعت په هغه دلیل نه دی خو سبب دی په خارج کې نو دې ته څه ویل کېږي هغه لوي خارجیه دې ته څه ویل کېږي لوي خارجیه دا لو دی خو کم لو دی لوي خارجي د دې لو مقابل چې دی هغه لولا دی لولا راضی لپاره ده انتفاض ثانی د وجه د وجود د اول نه په خارج کې لکه لولا علی لهلك عمر ک علی نه وی عمر به هلاک شوی وی هلاک ته عمر نه دی راغلی انتفاع د هلاک ته د وجه د وجود د اول نه په خارج کې په خارج کې دا وجود د علی علت ته د پاره د عدم هلاک د عمر دا مطلب نه چې وجود د علی دلیل دی په عدم هلاک د عمر هغه په دلیل نه دی ټول خلکو ته څه پته راځي حضرت عمر هلاک نه دی دي ته وی لوي خارجیه ټیک شو دي لولا خارجیه خو به هر حال دا مې راته وی کنه چې دغه لوی خارجي شو په دې لولا باندې ما قیاس کو نو یو لوی وسلیه شو بل لوی یو کلمه د لوی د پاره د استدلال کلمه د لو د چا د پاره هغه دې ته و چې راځي د پاره د انتفاع د اول د وجه انتفاع ثاني نه انتفاع ثاني د وجه انتفاع اول نه نه انتفاع د اول د وجه نه انتفاع د چا نه د اول نشته ځکه چې دا ثاني نشته او د هغې وجه دا ده چې کلمه د لو چې په چا داخلېږي نو د اولي ملزومي او دا دویم لازمي د اول ملزومي دا دویم لازمي د اول سببي او دا دویم څه شي مسببي د اول سببي دا دویم څه شي مسبب نو دې ته وی لوي استدلالیه نو لم استدلالي دې لپاره راځي انتفاء د اول د وجه انتفاء الثاني نه یعنی انتفاء د ملزوم د وجه انتفاء د لازم نه انتفاء سبب د وجه انتفاء چانه مسبب نشته نو مسبب چې نه خود به سبب نه انتفاء د د سوا د اول ملزومي او دا دن څه شي دا لازمي چه لازم نشته ځکه چه ملزوم نشته نو دا خبره ټیک نه ده کنه دا خبره ټیک ډیر کړه ته ملزوم نه یو لازمی نور نه یو حرارتی ور نه حرارتی یا حرکت نه ملزوم دی کنه او حرارت لازم دی کنه نو حرارت حرکت نه او حرارتي د نور د وجه نه پوه شئ نو لوی استدلالی د دې لپاره راځي انتفاده اول د وجه یعنی خبره معکوسه ده انتفاده اول د وجه ده نو اوس خبره ټیک ده انتفاده اول یعنی ملزوم نشته ځکه چې لازم نشته ټیک ده ملزوم نشته ځکه چې لازم نشته او هیڅ سبب نشته ځکه چې مسبب نشته هیڅ سبب نشته ځکه چې مسبب نشته چې مسبب نه نو خود به سبب نه نو د سموه مسبب نشته ځکه چې سبب نشته د سمو انتفاع ثاني د وجه انتفاع دا ولا مسبب نشته ځکه چې سبب نشته د سمو دا یو سبب باندې خو بل سبب وي تل شوی لکه حرارت نشته ځکه چې نور نشته نور باندې خو حرکت وي نور باندې خو ور وي نو یو لو وسلیه شو او دا یو لو چې نه لوي خارجیه لري اگر از انتفاع ثانی د وجه انتفاع اول نه ما قیاس کپل ولا باندې او درم چې غلوي استدلالي دي لوي استدلالي راځي د انتفاده اول د وجه انتفاره جانا نو هر کله چې دا تقسیم منګه وکړو نو یو دښوا د لو استدلالی او مثال لم د ذکر کما لو استدلالی د دې مثال د دې مثال دار لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا کپه د ځمکه اسمانونو په الهه وي سوا د الله نه نو فساد براغلی دا لو استدلالی دی دا راغل دی لپاره انتفاع اول یعنی تعدد نشته د وجر انتفاع راځنه چې فساد نشته د سمو آیا چې فساد نشته ځکه چې الها نشته ولی الها نشته خبره دا مجهوله ده او فساد نشته دا خبره معلومه ده نو خلک مجهول په معلوم نه دلیل کوي خلک معلوم په مجهول باندې دلیل کوي نو لو کان فيه ما الیاتن الا لفسدتا لو جئتنی لاکرمتک من کې فرق باندې پوه شوي ځکه چې لو جئتنی لاکرمتک کې انتفاء الثاني د وجه انتفاء د اول نه په خارج او لو كان فيه معاليه الا الله لفسدتا کې انتفاء اول د وجه انتفاء راکنه د ثاني نه د دې مثال دا شو هر کله چې موږ دا تقسیم وکړو نو دلته کې یو سوال د فشو هغه سوال دا دی چې عام توګه باندې خلک کوئی دا سوال ابن حاجب کړل عام توګه باندې دا سوال کیږي چې لو راځي لپاره انتفار ثاني د وجن انتفار چانه خلق دسی وی کلمه د لو انتفار ثاني نو په دې باندې سوال وارد شو چې دا ثاني لازم دی ادا اول ملزوم دی نو ته انتفاع د لازم د وجن انتفاع د ملزوم نه انتفاع د مسبب د وجن انتفاع چانه او دا خو ضرورین ده چی دا لازم دی نه ځکه چی ملزوم نشته لازم نه ملزوم نه او لازم وی سبب نه یو او مسبب ځکه د یو مسبب خو ډیر اسباب هم کې دی شي نو دا سوال شو نو دا خبره غلطه را چې لو راځي انتفار ثاني د وجر انتفار چانه نو دا غي منګه جواب وکړه نه کوم خلکو چې دغه ویل هغه لوی خارجیه لري مسله باندې پوه نه شوې تاسو نو موږ چې اول نه تقسیم وکړو قاری صاحب نو دا سوال اوس وارد دی که وارد نه دی نه دی وارد ولو دا لو د حروف شرطیه و نه دی ظاهر د دې هغه دلالت دی علی انتفاء الاول لانتفاء الثاني انتفاع داول دو د وجه د انتفاع رچانه انتفاع داول د وجه د انتفاع رچانه انتفاع داول د وجه رچانه دا رچا مسلک شو دا غلوی استدلالیه د خیر حاجب دا خبره کوي چی انتفاء د اول د وجه انتفاء الثاني نه او صحیح وای کنه انتفاء د ملزوم د وجه انتفاء د لازم نه کنه چې حرارت نه نو نه بنوري نه بیا ووري نه بل شي او چې مسبب نه خو یو سبب به هم نه کنه ولیک سبب نو بیا انتفاع په مسبب کې څنګه وي او جمهور څنګه وایي چې کلمه د لو راځي انتفاره ثاني د وجر انتفاره چانه ښه ضرورت انتفال ملزوم د وجر ضرورت ته انتفاع د ملزوم نه عند انتفاع لازمه ملزوم به منتفی کی کله چې لازم شي شي منتفی دا مسله ختم شو خو یو مسله یو مسله د مولانا هغه ته وګوري چې په دې ځای کې ګوره دا خبره هم صحیح ده ښه لو شاء الله لذهب بسمعهم دلته کومه خبره هم صحیح ده د جمهور ده جمهور هغه څه انتفار ثانی او نو دلته مسله دا را چې دا ذهاب د سمع د بصر و غیره دا نه دی شي دا ځکه نه دی شي چې د وجر انتفاع د اول نه چې الله تعالی مشیت ته دی نه دی چي دلته دا معنی هم سته ده خو عام توګه باندي کلمه د لو د دغي د پاره راځي خا چي انتفاء د اول د وجه نه انتفاء را چانه وقرئ لاذهب باسماعهم ولو شاء الله لذهب یو روایت کې څنګه لري لاذهب په زیادت تبع كقوله تعالى ولا تلقوا وفائده هذه الشرطيه د ذهاب د سمع او د ابصار سره د قیام د ما یقتضیه نه یعنی مقتضی موجود دی مقتضی څه شی دی خو چې الله نه دا غوښتل نه چې الله نه دا غوښتل یعنی هغه مانع عدم مشیت عدم څه شی دی الله خو کړی نه دا هغه مانع څوک دی عدم مشیت دلته کې مانع څوک دی عدم مشیت لکه په ونه شي معنی څوک دی دلته او تنبیه ده په دې چې تاثیر د اسباب په مسبباتو کې دا مشروط ته په مشیت د الله څه مطلب چې مسبباتو کې چې اسباب کم دغه کوي کنه اثر نو دا اثر د هغه ذاتی نه دی مسبباتو کې چې اسباب کم اثر کوي دا ذاتی نه دی بلکې او ان وجود حددي وجود د مسبباتو دا مرتب دی د اسباب سره خدا واقع کیږي په قدرت د الله تعالی سره په قدرت د چا سره الله تعالی سره الله جل جلاله د مسبباتو لپاره اسباب او د خکړي پیدا کړی دي خدا اثر پکې الله جل جلاله یې خېده نو دلته کې اصطلاح د لازمه ذات ته وي لازمه ذات د اصطلاح ده چې دلته کې درې راي اسباب او مسبباتو کې درې رائي دي یو رائي د معتزله او ده ایتن لازم ذات سره تعبیر کوي چې دا خواص چې کوم سيزونو کړي او کوم مسببات له کفاره کوم اسباب دي دا د اسباب سره د مسببات لازم دي دا ور سره سری دي ته لازم ذات وي د اور سره ګرمواله لازم دي دا سبب د ګرموالي دي دا ور سره لازم دي او یو دویمه ډله ده د اشعریه وو هغوی وایی نه ددی په منځ کی هیڅ کنکشن نشته دا محض بی خلق الله ټول کارونه دی او موږ وایو نه لازم ذات خو هم نه دی خو دسی هم نه ده چه ربط او دغه یی نشته تعلق نشته د اسبابو او د مسبباتو په منځ کی یو تړون یو ربط یو تعلق خامخا شته وصلی الله علیه وسلم اشعریه او تمایل